مخکې ذکر د پریشان یو په ترک د قتال دلته کې ذکر د پریشان دی په صاحب د قتل د پرور پناه حقا الله ولولا په دی باندې واقعا د دو زامنو د ادم علی صلاتو والسلام پرشتیا تاریخی روایتو کې بام د ځان نه منګړت روایت نه وي تاریخی روایت میں کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے داغه په نقل کې هم سچائی رښتینواله واجب ده ولولا پدیو باندې واقع د دو زامنو د ادم علیه السلام پرشتیا نو قبول کړی شو د یو د دې دوانو نه چې حابیل دی او قبول نه کړی شو د بل قابل نه قبول نه شو اصل کې قابل د سره غړي بي زیوي نو ډېر مزدار غړي د الله په نام باندې پیش کاو سورب او مزدار نو الله ته قبول کوم قابیل زمیدار دی ردی غنمه هغه د الله په نام باندې پیش کړنو قبول تر نه شو دا سه محاسن التاویل ویلی ولم يتقبل من الاخر خو ابتدا د حسد د سنه شوه اصل خبره د یو بل شي نه شروع شوه آدم علیہ الصلوۃ والسلام لاله بچی ورکول تو امین به ورکاو یو نر او یو یو ماشوما نو دا دو تو امین چې دا کم په جوړه چې به پیدا شو دا خو په یو بل حرامو رور او خور به خو چې د دینه اقوا نور اولاد د آدم علی السلام الله د نسل د زنده کولو د پاره هغه د پاره به حلال نو کما تو اما چې د قابیل وا اجملا ډیره حسینا و اسمها اقلیما دغنم اقلیما او کما جوړه چې دا حابیل سره پیدا شوا نو دونه مزدار نه و لبودا نو قابل د پاره کما جایز وا وای کنه جی دا کما تو امه چې د چا سره پیدا و جوړای د حابیل سره لبودا او د حابیل د پاره کما جایز وا کما چې د چا سره پیدا شوی یو ځل باندې د قابل سره بس دې په دې باندې اور واغستو مال الله چې سره کوي دا ولې بدرنګا تعالی چې الله دا صدر کوي دا ولې دا سه خوشرنګا پر باندې دې اور واغستو ول قرباني پیش کړي قرباني هم د چا قبول شو ها ویا قابل د حابیل قبول شو د قابل نه دو یلا قال لا تلنک زبد وجنم رل زماروری تما ولی وجنی یقینا قبل الله د متقینو نه ته متقی نه اولنې حسد پزمکا کې چا کړه قابیل اولنې حسد پزمکا کې کړه اولنې حسد پاسمان کې چې شروع کړه هغه ابلیس شروع کړه زیرا دلرم په دې نه اقدام کولو سره استاد قتل اقدام نکوما رورا د سیرا د لرم چې تاسو ته شی په ګناه د قتل زما و اسمک او په خپل ګناه باندې نو شیبت د خوندانو د اورنا همیشه بجانه میشه لانه اول من سن القتل زکا اول اقدام د قتل د کړه دے سونه قتلونه نن په دنیا کې قتل غارت شروع دے مستقل حصہ بچاته ملاویږي قابل تا بخاری وګوره ترمذی وګوره بخاری او ترمذی کې دا روایت ده وهو اول من يساق من الادمين الى النار اول به ورته ډیر اخکل کی په بنی آدمو کې فوا صلی الله غرابا پس راولې ګاله کارغه اوس دته چل نه یاد پولو باندې ګرځي څه چل وکم ور سره پس راولې ګاله کارغه یبحث فی الارض مفسرین لیکلی دو دو کارغان رالل جنگ یې وکړو یو لګید بلې قتل کا قاتل قارغه ولګید نو کم مقتول چې دی وجلې شوی هغه لې ډوغل وکناستو خاورې په واړه ولې تسهیل کې دا سیدی مدارک محاسن التاویل کیف یو هری څنګه پټکی سو اتاخی بدن د پر سو هغه حصے ته وای چې دا ښکار کې دل سړې بدګنی نو چې ژوندې سو صرف عورت ته ویل شي او چې کله مړ شي نو ټول بدني سو اسو اشي یو مړ په دې قبرستان کې ښکاری نو خلک وای پټه کوي پټه کوي مړی خلق راوی استل دسه چلے وکو بیزته د مړو الله کیف یواری سو اتاخی سرنګ پټ کې بدن د پرور قال یا ویلتا دیو جنا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د مړی کله چې د دنیا نه لاړ شوی زر زر دفن کړي علماء دا لیکلي چې کله مړ یو ځل په کفن کې دن نشي خدا دا چې سړی داغه نورستو دا ویني نه ابن ماجه کې روایت ده د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم بچي ابراهیم وفات شو نبی علیہ السلام دا په کفن کې نمنه نه باسه حتی انظر الیه چې زور ته وګورم بس کله چې په کفن شو یو ځل د بدن اوس محفوظ دی بس دی بار بار نه کولاوي کله کله خلک کو دا مړی نه حجر اسود جوړ کړي رست بیا خبرې هم کوي وای په ځای د سکه غوا رنگ تک زیړو یمولی شپ داسې چلو داسې چلو یا سړیا تا باندې مرګ نه دی راغلی ته د ځن کدن سپېړو نه یواله دا د مړی دی زتی دا سو اتا اخی دا سو ادا کله چې لاړو نو پکار دای چن پن کې هغه له غسل او خپلوان غسل ورکی د دبل زینا بل ځای کوم رئیس صاحب د ستا په مړی تندر لګی دا خوستا د اجی د په خپل لاس یو چت کا د خپل د اجی خدمت وکا اخرنه د خپل اور خدمت وکا سونه چې مړی ته قریب خلکی او په کفن کې دن نه کوي په عزت سره سړی د خپل پلار خبري بیا نه کوي چې زما د پلار رنگ زیړو یا فوزه کګه شولا یا خلای کګه شولا بیا دا خبري نه کوي مونږ چې د دین نه یو خبر نو مونږ کې وړیر مونږ به خپل مړو ډېر ډېری بي عزت یو کو فواریا سوءت اخی فاصبح من من النادمین پس وګرځه د پریشانو نه په دې باندې ماشاء الله مونږ یو د عملی کله ځان سره چې مړ یو ځله په کفن کې دن نشه نو خطر تیب دا ده پای باندې موږ ډېرې حواله جمع کړي په کار ده چې سړی بیا اغا ونه ګوري رونمای درسم کې ډېر زیات قواحتونه دي مفتی رشید احمد لدوانوی نه قواحتونه پای کې خو دي فواریا سوءت اخی فاصبح من النادمین نو ګرځي د پیمانونه یا سوال دارات چې د پیمانه شانو توبه ولې قبول نه شولا نو هغه دور کې خو سپر صرف پیمانتیا خو توبه نه وا یا د پیمانه خو پدې نه هو چورور مې وجلې پدې پیمانه او چې څنګه پټ کما څنګه پنا کما دا اولنې مدفون نه په دنیا کې اولنې دفن کړی شو انسان څوک دی وروره په دنیا کې حبیب فاصبح من النادمین دین مخ کې مسلمانان دین مخ کې انسانانو کې چا مرګ نه ولي درې چا دفن کې دل نه ولي دلی حج د پاره او ډېر حجونه تقریبا سلې سلوي حجونه آدم علیه السلام کړي کله چې دلته حابیل قتل شنو آدم علیه السلام په مکه کې وو دته ویل شي معجزه د پیغمبر اشتاق الشجر ونه غندار شو ناصافا چې نه حق قتل انسان پیمانه کوي د دیو جنا فرض کړه مونږه په بنی اسرائیل باندې دا خبره انه من قتل نفسا چې چا مړ کيو نفس لرا بغیر د قتل د نفس نه او یا د فساد نه پزما کوي فکانما قتل الناس جميعا ګویا چې ټوله دنیا یې مړ کړه د یو انسان وجل سزا یې دونه ده لکه ټول خلک چې دې مړ کړ ومن احیا او چا چې یو انسان بچ کو فکانما احیا الناس جميعا ګویا چې ټول خلک یې بچ کو یو قول دا ده چې چا کلک کمر دی یو مسلمان ایو قول دا چې د بنی آدم مټه کلک خصوصا د عادل بادشاہ وګوره چې ټول خلک یې ژوند کړو دیم قول دا ده چې چا یو نفس لرا ژوند ورکوم بالعافیان القاتل من قاتل ته معافي وکړم دا د سدا لکه ټول انسانانو لا چې د ژوند ورکاو تفسیر ما ورید وای یا ومن احیاها چا چې یو نفس زنده کا سمانا قتل نه بچ کا د سوزه دونه بچ کا د غر کې دونه بچ کا فکانما قتل کانما احیا الناس جميعا ګویا چې ټول خلق د ټولو خلکو له جنور کاو مسلمانان پشان دی او جوسی دی کله چې په یو جوسا دردی په یو اندام دردی نو بل ته به قرار ای او کله چې په یو اندام باندې سکونی نو بل هغه په سکونی الله هغه وعده خدای بنی آدم اصل خو زمونږ د پاره ده ولما كانت دماء بني اسرائيل اكرم على الله من دمائنا دا وی وینا په الله باندې زموږ د وینې نه عزتمن ده نه ده نو الله وی چې چا د یو بني اسرائيلي وینا انما جزاء الذين یقینا سزا دا کسانو چې جنگ کوي د الله او د الله د رسول سره او کوشش کوي پزماکه کې د فساد دا چې او دی وجل شي ايو قتلو دا چې او دی وجل شي دګه او د یاد پر د تاخير ده چې امام لرا دا امام ته مفوضه ده چې کوم سزا ورلور کوي یا دې مطلب دا دی چې کوشش کوي پزماکه کې د فساد ايو قتلو دا چې دیو دې قتل کړی شي دا چې صرف مال یې اغستې او ينفو من الارض یاد او شړل شي د زمکنا چې نه مال یې اغستې نه مسلمان وجل له خو صرف مسلمان یې راول دی مسلمان یې راول دین الله یې ودې شړلې شي او ينفو من الارض دا د دیو د پاره شرمندګی دا په ژوند دنیاوی کې او د دیو د پاره په آخرت کې عذاب عظیم دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو قادر شئ په وی باندې نو پوهه شئ یقینا الله فلا العمل الله ته وسیله کا خلاصه د درې اوامر او په اخر کې سمرا او نتیجه ولټوي د الله ته الوسیله وسیله پدې کې او څو باسونه یو باس په معنا د وسیله کې لغتن او شران ابن کثیر مان کوي وسیلا ما يتوسل به الى تحصيل المقصود چې پاګه سره سره خپل مقصد ته رسیدل کوي ایته وسیله وای دریم معنا التوسل الى الشيء برغبته رسیدل یو شتا په مینا مینا سره مفردات د امام راغب داسې ویلي سلورم وسیله هغه منزلت ده درجه ده چې محمد رسول الله علیه الله ورکی صلی الله علیه وسلم ځکه نبی علیہ السلام وی سلولی الوسیله الله نه ما د پاره وسیله وغواړي خاص مقام په جنت کې ده چې محبوب عالم ته صرف ملاویږي بل چاته نه حاصل دا شا چې وسی وسیله سے مراد نیک عمل ہے نیک عمل ته مراد ده خواو عمل صالح کې بجا اوره یا گناہ کا ترک کبیا نیک عمل کول دی یا د گناہ پر خودل دی جواهر وای وقیل الوسیله هو العمل بما يرضي هغه عمل کول چې الله په خوشاليږي والمحبت مع الله بالعمل الله سره مینا کول په عمل کولو سره او دا سمانا ډیرو مفسرینو کړي تقریبا 102 مفسرینو دا معنا کړي وقتبو الیه الوسیلہ الله ته نږدې کا طلب کوي په خپل عمل باندې وقتبو الیه الوسیلہ الله ته وسیله طلب کوي په خپل نیک عمل باندې دویم باز سره د تعلق خدا خو سې ایمان شورا رب ته وسیله طلب کوي په نیک عمل باندې نیک عمل الله ته وسیله کوي دریم بحث چې د دې تعلق د وسیلې به زوات سره تعلق نشته حکیم الامت اشرف علی تانوی رحم الله په بیان القرآن کې وایي اس آیت کا توسل بالزوات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دانا چتا یو خاص بندہ اللہ توسیلہ کے مشرف علی تانوی رحم الله وای چې د دې تعلق نشته ځکه دا آیات خوراغله د دې د پاره ده چې خلکو ال پلار مې نه کامل ده زما داجی نه کامل ده زما داجی میا صاحب ده زمنګا په پلاران علماء راغلی زمونږ پلاران انبیاء راغلی صالحین راغلی ای په وسیله بزو الله یې نه وبتغو الیه الوسیله الله ته نزدېکت په عمل ولا ټوا یا فاطمه تو انقذی نفسک من النار لا اغنی لک من الله شیئا اے فاطمه بچي محبوب عالم وای یا فاطمه بچي ځان با د جهنم دور نه په خپل عمل بچ کې لا اغنی لکی من الله شیئا فاطمه بچي په دې مغرور نشي چې زما ابا جان سردار دو جهان زما ابا جان سید ولد آدم زما ابا جان د ټولو انبیاء او امام آدم و من دونه تحت لواء یوم القیامه خپل عمل به الله ته وسیله کې ان شاء الله د اقسامونو نه به تاسو ته خپل پته ولې شپږم ځای چې اقسام د وسیلې دولس اقسام د وسیلې دي شپږ پدې کې جایز دي حلال او شپږ پکې ناروا جایز وسیلې چې الله ته وسیله کولای شي یو الله ته وسیله او نزدېکت په نومونو او په صفاتو د الله لکه امام ابو حنیفه رحم الله و الا ينبغي لاحد اچاله دا مناسب ندی چې الله ته سوال کوي الا بیا اسمعه مگر د الله په نومونو او په صفاتونو باندې قران وای ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها کله کله نمونه دي د الله رب تا چغه ووا په واسطه د نومونو په وسیله د نومونو یا رحمان ارحمنی یا ستار استرلی یا وهاب اے رحمان الله اے ستار الله اے کریم الله اے مهربان الله وایا د الله نمونه یو کم سل نمونه دی اول دا وایا بیا الله ته یو چغه ووا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دعا کوي الله ته په وسیله د دې نمونو شامی هم شامی کې هم دا سیدی دارنګ اسم اعظم مخ کې وایا نور ست دعا وکړه اللهم انی اسالک باسمک الطاهر اللهم انی اسالک باسمک الطاهر الطیب رب استا په پاکیزه پاکیزه نومونه باندې زستانه سوال کوم دویم اعمال صالحه الله ته وسیله کول لکه غار کې صحیح حدیث دی درې کسان غیر سول غټ غټ دی غار مخې لراغې په ژوند نه په قبرستان کې شو الا تورتم نش اس رڼا نشته د وته سلاره نشته ګټ د څه دی چې دا د فزیدو نه دی دیو سریان شو درې کسان دي یو پکې ویل چې راځي الله تخپل خپل عملونه الله ته وسیله کوو یو خپل عمل الله ته وسیله کړي ګټ کې لک چا او دراغله بلم وسیله کړي لګ هغه چا او نورم زیات شوه بل وسیله کړي نو ګټ ایستاد مخنه تله نیک عمل الله ته وسیله کول نو د لوی سړی دعا هم وسیله کولای شي لوی سړی دعا او د او د کته درجه والا دعا هم وسیله کولای شي ته محبوب عالم وای عمر فاروق تا عمر لروان دی وی عمر عمر لزی خلا تنسانا یا اخی فی دعای کا یروریانو مونږ په خپل دعا کې نه یری ترمذی کې دا روایت دی وګوره نبی علیہ السلام سونه لوی هستی فاروق اعظم دغه امتی وای عمره عمره کې موږ د دعا په دعا دعا کې نه یاره یا لکه بخاری کې دی اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبیک یا الله مخ کې به مونږه ستاد نبی دعا وسیله کولا فتسقینا نو الله تا په مونږ باندې باران کاو و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا وصلا پیغمبر خنشته خو مونږه ستا د پیغمبر د تر دعا ته توسل کولا مونږ باندې باران وکا بخاری کې دا روایت دی ژوند انسان ورته ما په دعا کې ما یارو پنځه وسیله کول الله تعالی لرا الله ته وسیله کول صلوات او درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په پیغمبر باندې درود وی او بیا داغه نه رستو یا الله ما ستا په نبی باندې درود ویلې زما انتظام او فرمایا روا دام جائز دی وګوره ترمذی ابو داود ولې بلال ستاسو دین نه پاره ډیر کړ وا د بلال ربا و د خبیب ربا و د سمیه به دست ربا سوایا په خپل دعاګانو کې وابتغوا الیه الوسیلہ دا شپږ قسمه وسیلې جایز وي قران حدیث کې ماشاءالله تاسو اورئ یا لکه دا سی آوازونه کې غیبانا یا پیر بابا را ورسېګا دا خو صراحتن شرک دویم چې ژوند ته واس کول چې زما دا کار او کا او به سببا اے ژوند لکه د دې نه په کم ځای کې ده بس الله تر رسیدل له خدا خبره زما ذهن نه مانی گاړه نشته ده جاز نشته ده موټر نشته ده لارې نشته ده او هر ورځ هر ورځ مانځ کې غائب کېږي او کور کې ناشته وای زبیت الله لاله دا خبره هغه هغه ورته خپل د ماتام غره چپ شه او زما په پیر پسې ته خبره کې څنګه غبیت الله لنزه خیر د دیو دوانو ډیره سخته بکیړه په دې کې راغلې سخته بکیړه ډیره لوی بکیړه راغلې هغه یا اخواندا ولې دا سه پریشانی جوړه خوس به پته ولګي خوس به پته ولګي ته د خپل پیر سه ته وایا خپل پیر سه ته وایا او هغه ته دا غزه پته لګي دا غزه پته لګي و نور پرې دا پتن درې کا هنن د خپل پیر سه تراواله او هغه پیر صاحب ته یو قیمتي شی ورته لکه مثال میان خودلی او جنن به تعالی هغه په خوما پیر صاحب ته ما سره لاړ شه او خاصم در خېټې لیوي خدای غره ډیره خدا راغله وی چې کله راغې د اوس ډیره کې دی دا پیر صاحب او وی غریبانا نه خو دی نا چا په سړی چغې کړې تخه تخه تخه کورې کورې کورې کورې کورې الا هغه ته توار شه پیر صاحب د څه چل کوي پیر صاحب څه چلو ویال تبیت الله ته حرم ته سپیر روانو نو مورته کوره کوره نو استمه وشاړه الا هغه کوروا دانی ته نه منی کنه الوره ګمانه نو تلک صبر وکړه خاوندې په دې باندې پویا کړ دې چې خاوندا عالم الغیب یوازې الله دی علم غیب یوازې د الله خاصه ده د زنا اغه ځکه سپېنی سپې پوری کاری اوس په پته ودی کم قیمتي لکه مثال په تور میانو او چا خاون ورته ویلو چې تعالی مې میان پخ کړي نو هغه د چاول لاندې کړو چاولې په د پاسه کړو ماشاءالله پیر صاحب ته ویوړه پیر صاحب لاس وینځل وسا کم چیز د پاره چرا بللې هغه ششته نه چاول دی سپیر چاول دی پیر خاصه ما ما تفسیر خدا الکه هو صبر وکا کنه لا ته صبر وکا باس وار سره غصه شوه تازه بللې سلام او را دې وړه څه شي یا پیر صاحب د الله د پاره لګ ناکام وکا یا سی پیر صاحب بس هغه سړی بس زما اې لګ وندګی ستا پلاس باندې هغه دای هوا او ته څه شه دې خدای تبا کا کورودان ورته چلته په حرم کې سپی کورې کاری ابل تدا پټه نه نه دا د غوای بچي بس ا خاون ذهن الله کولاو ک نو یو خسته کو تک ته لاس ک کنه او چې یو دړق دل ور کوي نو بل کم زیل ور کوي نه په حرم کې مال سپی کورې کاری حرم کې دا حرم خلق لاړه چې اوس حرم ته سپیر روان شو خد دون الله یې عقل ختم کړي الله الله لا اله الا الله الله مونږ له هغه عقیده نصیبه کا په کومه عقیده چې مونږه جنت ته زوره وا سخل غرق شو سخل تبا شو پینځم وسیله نیول په دعا کولو د نیک بندا چې ته یو نیک بندا ته پلاني درگاه ته ما سره لاړ شه اگر چې زنده ده خو هغه زنده ته یو درگاه خاله بوزي او هغه ته دا قبر په خوا کې وي چې اوس مال په دې درگاه کې دعا وغواړه نو دام ذریعہ کله کله دا دسه درجه ته ورسیږي زکا چې د درگاه ته تبو زینو دال می کچھ کالا کالا ہے دیتا مسیلا مکروه لیکلی علماو بلکې حرام لیکلی ډېر علماو دیتا حرام حسین احمد مدنی وای دام حرام قطعی دی ولې زکه دا درگاه ته ته تا دی ولې بوته خپل ته به ورته ویلی چې مولوی صاحب دعا لاله وکړه علامہ علوسی رحم الله په دې باندې پورا باس کړي 127 پغم کې هغه ته ته مکروه ویلي سیانت الانسان هم په دې باندې پورا تفصیل کړي او باس کړي وابتغوا الیه الوسیلہ ولټوي الله توسلا وسیله الله تعالی ټوي څو وسیله الله تعالی ټوي په کولو د نیک عمل او په پرې خودلو د ګنا الله دې مونږه خپل الله ته نږدې کی خو په سبا نه کم څه چې الله راته خو دې بس دغه الله تعالی وسیله ده لعلکم تفلحون دغه پاره تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا يقينا آکسان چې کفر کړي لو ان لهم کچت شی د دیو د پاره ما تاسو ته ویل کنه یار ان الذين كفروا يقينا اكسان چې کفر کړي لو ان لهم ما في الارض کچر تشید دی د پاره اچ پزما کا کې دی ټول او د دې پشان باندې نورم شي دی لپاره چې فدیه کوي پدې دغه تخویب ده او اشاره ده چې قیامت کې فلاح او خلاص هوا سره په اخلاص په قیامت کې په تیرو درو کارونو ده یو امنو چې مؤمنی الله نه یریږي دیم ابتغوا الیه الوسیله وسیله نزدېکت په پسې وجاهدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون صرف خلاصه په دې درو کارونو ده نو که قیامت کې ته ټوله دنیا د خپل ځان نه قربانه نو قبول باندې شي یقینا آکه سان چې کفر کړي کشي د دیو د پاره هغه چې پزما کوي دی ټول او د دې پشان نورم د دې لپاره چې فدیه کوي په دې سره قرباني کوي په دې سره د خپل ځان نه من عذاب یوم القیامت دا عذاب د ورځې د قیامت نه قبول بنشي د دیونه او د دیو د پر عذاب د دردناک او د دیو د پارا عذاب دې دایمي وسارق وسارقتو غلاګر سړی او غلاګر خزا مخکې د غټي غلا احکامات بیان شول نو دلته د وړې غلا احکامات بیانې ولوی اغلا هغه صدا چې پاکې د کې تغالي اوس د وړې غلا باس د ظاهري غلا باس وسارق وسارقتو یو غلاګر هغه ته ویلې شي چې د چانه چې غلا شوی داغه به خپل ذاتی وي د باور سره چې حصہ داری پکې نه وي نو علا به غلاګر شمارل کی دیم دا چې مال به محفوظ وي دریم شرط دا دی چې بلا اجازه ته به اوچت کړی وي څلورم په پټه به اغستې پنځم مال به محترمي یعنی لک قیمت والا به قیمت به چې کم از کم لس شرعي روپۍ دي کله دې شرطونو نه یو هم پکې نه ونه حد بیان شته دي وسارق وسارقه تو غلاګر سړی غلاګر خزان پرې کای لا سونه د دې دوانو خو یو سوال راځي چې په لس روپو کې تڅنګه قیمتي لاس چې د 15000 لاس ده 1500 دینار لاس ده تڅنګه پدې کې پرې کې خو ظلم ده فقیمت الید نصف الالف من ذهب فان تعدت فلا یستوی بدیناری دغه قیمت نیم د زرو روپو 1500 دینار او وکړه چې زیاته وکړو نو فلا یستوی بدیناری اوس د یو دینار سره برابر نه دی وسارق وسارقه غلاګر سړی غلاګر خزا سوال چې وسارق غلاګر ولې مخ کې کړ اصل وجه دا دا باز خلک وای چې دا غلا ډیره کوي سړی ډیره غلاګانی کوي دام تیګدا دا توجیه شاید چې دام غلاګانی ډیره کوي خدای لګي لګي وړې وړې غلاګانی خو ما سره سویلې نشینو وسارق وسارقتو خوغلا ګرې زکه مخ کې کا سل وجدا دا چې و ظالما الله تعالی مټه درکړي ته مزدوري کولای شي ته سفر کولای شي و ظالما نو ته مزدور تغلا ولې کې ته څه شي مجبور کړې غلا تا وسارق وسارقتو جزاء بما کسب نکالا من الله عبرت ده د الله طرفنا الله دې زور ور حکمت والا اول سارق چې نبی علیہ السلام دا غي نغلا غلا کلاس پرې کړه خيار ابن عدی دې او په زنانو کې مره بنت ابي سفيان دا پدې کې الله د کامیابی د کامیابی اختیار د الله سره ده او د حدود اختیارم د الله سره ده اے تن پویږي یقینا الله د لپاره حکومت د اسمانونو د زمکه ده عذاب ور کوي چاته چې د الله خوښ شي او بخنه کوي چاته چې د الله رضا شي الله دې په هر یو سیزمانه قدرت والا